ورته ته باقیات الصالحات ویا امام جزری کله تیر شوی دی او خدای خبر چې دا کتاب به په کومه طریقې په سختۍ لیکل ها او نن موږ وایو دا څومره لوی دا غد سعادت نه خده چې تر قیامت پورې دا غنوم باقی دی ولې د قران خدمت یې کړه ذکريات پاتې شي ها نو د ځان نه رستو زپری دی کا کم از کم چې دومره خصوصي چې تا ورته سخولې وغه وای ها اکدازي چې بالکل تشتور را لې تشتور روان خدمت وکي کار وکي طالبای کې مو قاعده نه چې صرف پورې غضب قاری کېږي مزبه مولا کېږي نن چې درنه څه کې دي شي ننو کا سبا څه کې دي چې زباو کا خدمت وکړه د دې سفیرها معنا کو سفیرها څه کال دا کتاب زه مختصر وام ان شاء الله را روان کړل به یا ګورو سفیرها ځکه دا صفات موږ ویلې دي کې دې صفاتو نه پس تفصیلی شي هیڅ پته نه لګي سفیرها سفیرها اول معنا کوم بیا خبره صفیر د دې حروفو صفیرها معنا دا ده حروف صفیر درې دي صاد و زاین سینو یو صاد ده بل زاد بل سین ده یعنی حروف صفیریه سودی درې دي صاد زا سین واللين او لين څه ته ویلی نو یو صفت ته کنه واو و یاء واو او یا سکنه چې ساکنی وان فتح قبلهما او د دینه مخکې مفتوحي واو نه مخکې فتحه یا ساکن نه مخکې فتحه واویلی نه یلی دا هم درته بیان کو نور وایا والانحراف صححا او صفت د انحراف صحیح کړی شوی دی ثابت کړی شوی دی انحراف ثابت کړی شوی دی فی اللام ورا پلام او پرا کې دا مو شو وبتقریر جعل او په تقریر سره ګرځول شوی د دارا راکی یو صفت د جغې ته تقریر وای دا مو شو کوزه کې ده له دریاب بنګو ها ابن الجزري سه تا به زه وګړه کیسه کو په میاشتو کې غوتا ختمول نه شو غدل یا دا غدي نور وایا ها صفيرها اے حروف الصفير ثلاثه مولا علي القاري صاحب ذکر کړی دی وای په صفيرها کې دا ضمیر رومي رحمه الله راجع کړی دی صفاتو ته خو وایي بیا به پکې تکلف کې نو بیا به وایي چې حروف صفیرها حروف د صفیر د دې حروف حروف د صفیر د دې صفاتو ها نو اکثر وایي چې صفیرها کې صفیرها سفیر د دې حروف رومي زبیر سفیر د دې صفات سره خبره نشته مقصد یو دی سواد او زاو سین کې سفیر دی شپېلی आवाज به حروف سفیر دی سفیریه دي تفصیل تیرو قلقله قطب جد قلقله په قطب جد کې دا او په ټولو کې اقوا بیا په قاف کې دا ټولو کې اقوا په ځکه د قطب جد کې قلقله لکه علامه شاطبی سے مشدد ذکر کړي هغه وای کمال کمل الف الحاوی واوی لعلت وفي قطب جد خمس قلقله علا علامه شاطبی ان شاء الله منظومه بتا سو وای دول سو اشعار دي دبر نه دي قرات سبعو کې څکه کال به قرات سبا ان شاء الله شروع پرېدم مو چته داسې پاسانه په الا اسانه ها اراده غوښتل ټولو کنه تبلیغ والا په شان لاس چت کې چا چا اراده ده ستانشته سر ها پیزا حافظ اراده دي نشته کسر پسر ته خلاصې دل غواړي واون ويا ان سکنا وان فتح کدا الف د اطلاق ده او بصححا کم الف د اطلاق ده څه مطلب تسمیه نه ده په دې بعضې طلبا پوهېږي او ګوره د څه ووي وایي والانحراف صححا انحراف ثابت کړی شوی دی صحیح دی فی اللام والرا په لام او په را کې دې کې اشاره او کا اختلاف تا اشاره څه ته وکړه په دې کې اختلاف دی چې انحراف پس کې دی دا مذهب د داني صاحب دی او د ابن حاجز صاحب دی او منسوب دی بصریانو ته یعنی اختلاف دی پکې چې انحراف په لام او را دواړو کې دی که صرف په نو الله ما جزری زه وای صحه فی الله مې ورا د غورواله دې تور کړه په خبر باندې پوه شوې کنه چی ته اوس وی الرحمن الرحیم ها او نه پکې عدم تکریر شته الرحمن مشابهه التکریر کا الرحمن دا غره قول اگر چې اکثرو کتابونو زور دی تور کړی دی اکثرو مقصد دا دی چې هغه بل قول نه چا ډېر نه دي کتلي دې دوو قولونو باندې ډېر زور دی څوک وایي مشابهت التقریر او څوک وایي عدم التقریر تقریر حقیقي خو پکې اړه شته نه بعضې خلک تقریر حقیقي کوي ښه نو مشابهت التقریر دا صحیح قول دی حتی یتصل بمخرج الضاء خله کې आवाज خور شي تر دې چې ضا سره ورسي خبره او دا تاسو ویل دي نو ضرورت نشته ضاد نستطل په ضاد کې استطاله تو کا په ضاد کې څه وکړه استطالتو کا صفات لازمه خو ختم شو که خرچه کوي اے فواید مکیه معنی په دې صفاتو کې مخکې موږ تفصیل کړو ضرورت نشته مو ځکه نه کلاسه طالبان وی خو او بعضی بعضی کاریان هم کله کله زوی خو جودي ها فواید مکیه هم نه کنا فواید مکیه کې قاری المقری صاحب عبدالرحمن صاحب ذکر کړی اے اوله خبره دا زده کړئ ما ته د سوګدا نه وي او تاسو ته دم نه وي چې دا خبره داسې ځکه ده چې په تفسیر التجوید کې لیکل د تفسیر التجوید منم نه نو تی منی چې تا هغه منی بیا به دا غټ کتابونه نه مننه تفسیر تجوید دلیل نه دی نو خبره مې مقصد مې د خبرې دا دی چې استاد زمانی پرونی ابل رض یو کس کتاب لیکل ته اغلی کلی دی هغه د چانه نقل کړي په هر علم کې چې دلیل پیش کې اصول به ذکر کې که په خبره باندې پوه نشو لکه زه استاد وم الکه په موس کې دا رکو داسې کوي ته دلیل څه مالکی لیکنه ما کتاب کې زه خپل کتاب والا نه پیش کوم نو کما دا قاعده لیکلی او تاسو تماموي چې دا خبره زکه صحیح ده چې زما تدریب الفقه لیکلی نو زه په غلط یم زما تدریب الفق څوک مني ما سره نه نه مني زما تدریب الفق به اله مني چې زه حواله پیش کوم چې ما دې کې دې کړی دی او د فلاني کتاب نه مې راغستې په خبره پوه شو نو اکثر خلک به چې جمال القرآن لیکلي دي کنه خډېری خبرې دي چې جمال القرآن نه دي لیکلي ته به نه کې ته به نه کې لکه ډېرې خبرې چې دا مونږ یې نه کوو د نه کولو وجه همدا ده چې هغوی نه دي لیکلي نو مونږ یې نه کوو جمال القرآن والا لوی خدمت کړی دی فواید مکی والا خو دلیل کې نشي پیش کولی په دلیل کې بتوي النشر فی القرات العشر لیکلی ها او مکی صاحب ذکر کړی دی په په الرعایه کې او دارنګي د تجوید غټ غټ کتابونه الجهد جهد المقل ذکر کړی مرعشی صاحب ذکر کړی دي او هغه خلک به ذکر کوي چې د ټول امت په اتفاقی مرصفی صاحب ذکر کړی دي مثلا اگر چې متأخر عالم دی په خبر باندې پوښښ کوي کنه نو د فواید مکی باره کې زه خبره کوم چې اکثر خلک د کاف او تا باره کې دا خبره کوي مخکې چې کوم صفت تیر شو چې یاره په دې کې څه شی د همس نشته هغه ذکر کړي حروف قلقله اور کاف و تا کې مخرج مې جنبش هوتی هې فرق اتنا هې که حرف قلقله مې جنبش شختی کې سات هوتی هې سختی کې سات اور کاف و تا مې نهایت نرمی کې سات وای په دواړو کې چې کوم د حرکت غوندي خو په حروف قلقله کې قوت سره اقو اب اج او کاف او تا کې په نرمۍ سره اکم دی اذا شمس بویرت تغونکو نه پويګو بهرحال دې خبرو ته ضرورت نشته موږ مخکې تفصیلا ویلې دي او صحیح شو دمر ډېر دور پسې بل کتاب راغلی